زموږ د نننۍ خپرونې بیا هم د سرور کائنات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحتونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوویشتم نصیحت دا دی چې تاسو په ایمان کې اخلاص پیدا کړئ کلم چې د الله رب العزت په وحدانیت باندې اقرار وکړ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت مو ومنه نو په خپل دې ایمان کې تاسو اخلاص پیدا کړئ حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه فرمایي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زه یمن ته ولیږدم نو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې ای د الله رسوله ما ته یو نصیحت وکړه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راته ویلي اخلص فی دینکه یکفیک العمل القلیل په خپل دین کې اخلاص پیدا که نو لږ عمل هم تا ته بس دی ځکه ډیر کم عمل چې په هغه کې اخلاص وي هغه د الله لپاره وي انسان الله ته نږدې کوي او ډیر لوی عمل چې په هغه کې اخلاص نه وي په هغه کې د الله رضا نه وي هغه د الله لپاره نه وي نو هغه انسان د الله نه نورم لرې کوي نو قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو هر عبادت چې تاسو کوئ په هغه کې اخلاص پیدا کوئ خاص له الله لپاره وکړئ که تاسو روژه نیسئ که تاسو لمنځونه کوئ همدارنګه که نفلي عبادتونه کوئ د ستاسو یوازینی مقصد دې په هغه کې صرف د الله رضا وي چې الله درنه راضي شي نو بیا څه مشکل مسلمان لپاره پاتې شي همدارنګه حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه فرمایی چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلی چې رسول الله به فرمایل توبا للمخلصین اولئک مصابیح الهدى تنجلی عنهم کل فتنة الظلمه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به فرمایل مخلصینو ته دې مبارک وي دا هغه خلک دي چې د هدایت ډیوې دي په دوی سره هره توره فتنه ښکاره ښکاره کیږي یعنی هغه تورې فتنې چې پرتې دي کله چې مخلصین لاړ شي هلته هغه تورې فتنې به الله له هغه ځای نه پورته کوي نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع و رب قائم لیس له من قیامه الا السهر ډیر روجهداران دي چې د هغو د روجې نه دی لپاره کم ثواب نشته الا الجوع مګر چې ګیډی وږې ده ځکه هغه په خپل عمل کې اخلاص نه لري د روژې آداب نه مراعتوي همدارنګه رسول الله وایي ډیر داسې کسان دي چې هغوی به ټوله شپه رڼه کوي په عبادت باندې خو هغوی لپاره کم اجر و ثواب نشته الا سهر مګر دا چې هغوی بې خوبه دي ستړي دي ځکه چې هغو کې اخلاص نشته هغوی کې صداقت نشته هغوی د خپل عمل د الله لپاره نه کوي بلکې هغوی په خپل عمل کې ریا ته ځای ورکړی او په کم عمل کې چې اخلاص نه وي کم عمل چې د الله رضا لپاره نه وي هغه د الله رب العزت په دربار کې منظور نه دی هغه مردود دی ځکه حضرت ابو اسامه رضی الله تعالی عنه فرمایی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ان الله عز وجل لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا ابتغي به وجهه بېشکه الله رب العزت له اخلاص پرته هیڅ عمل نه قبلوي او یوازې هغه عمل قبلوي چې یوازې د الله رب العزت د رضا لپاره وي نو قدرمنو اوریدونکو که لږ عمل هم کوئ تاسې په هغه کې د الله رب العزت رضا ته ځای ورکړئ یعنې یوازینی هدف دې ستاسو د الله رضا وي زموږ ځینې ورونه ول په مکې مکرمه کې هغوی به د ورځې څلور پنځه عمرې کولې حتی د ځینو نه به فرضي به حرم شریف کې پاتې وي او چې کله به اتاقونو ته راغلل یو بل ته به ویلې چې تا څو عمرې راوړي او ما څو عمرې راوړي تا څو توافونه کړي او ما څو توافونه کړي زما توصیه هغو ته دا وه چې تاسو صرف په ورځ کې یو تواف وکړئ په اخلاص یې وکړئ د هغه لسو عمرونه شل عمرونه چې په ورځ کې کوئ چې په هغه کې ستاسو نوم او ریا وي دا یو طواف ډیر بهتره دی ځکه د مسلم حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله د ستاسو جسمونو تم نه ګوري الله رب العزت د ستاسو صورتونو تم نه ګوري الله ستاسو مالونو تم نه ګوري بل ینظر الی قلوبکم الله ستا زړه ته ګوري ستاسو زړونه ته ګوري چې آیا ستاسو په زړه کې اخلاص شته که نشته ستاسې په زړونو کې د الله رضا پرته ده او که نه ده پرته اوچته ځواني ښه صورت او ډیر مال الله څخه هیڅ کم ارزښت نه لري بس الله د ستاسو زړونو ته ګوري چې آیا هغه عمل چې ته کوې په دې کې د اخلاص شته او که نه شته نو راشئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نصیحت ومنو چې هغه موږ ته وایي چې تاسو په خپلو عملونو او په خپلو ایمان کې اخلاص ته ځای ورکړئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درویشتم نصیحت هغه دا دی چې د یو حاجت پر وخت دا عمل کوئ هغه عمل به اوس رسول الله موږ ته بیانوي په حدیثو کې بیان شوی حضرت عبدالله ابن اوفا رضی الله تعالی عنه فرمایی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې الله او یا بنده ته کوم ضرورت لري هغه ته په کار ده چې ښه اودس وکړي او د اودس نه وروسته دوه رکاته لمونځ وکړي بیا د الله رب العزت حمد ثنا ووایي د هغه نه وروسته په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ووایي او د هغه نه وروسته دا دعا ووایي الله رب العزت به هغه مشکل ورته حل کړي هغه دعا دا ده لا اله الا الله الحلیم الکریم سبحان الله رب العرش العظیم الحمد لله رب العالمین اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين رواه الترمذي لا الله پرته بل هیڅ معبود نشته هغه حلیم او سخی ذات دی الله پاک دی د لوی عرش رب دی ټولې ستاینې الله لره دي چې د ټولې نړۍ پالونکی دی ای الله زه له ستا د رحمت او مغفرت اسباب غواړم د هرې نیکي ګټې او له هرې ګناه سلامتي غواړم زما ټولې ګناهې وبخښه ټول سختي ټولې سختي راڅخه لرې کړه زما هغو اړتیاوو ته چې تر پې خوښ یې ځانګړې پاملرنه وکړه او ته چې تر هر چا رحم کوونکی ذات یې نو تاسو ته هم قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو کوم مشکل پیښ وي ډېر په اخلاص سره اودس وکړئ، راشئ په مانځه ودرېږئ، دوه رکعته لمانځه نه وروسته د الله حمد و ثنا بیان کړئ، د هغه نه وروسته په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درود ووایئ او دغه دعا چې ما تاسو ته ولوستله دا دعا ولولئ الله رب العزت به ستاسو مشکل درته حل کړي. که ستاسو مشکل بنده ته وي او که ستاسو مشکل الله ته وي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څلېرشتم نصیحت هغه دا دی چې د نفس له فتنو ځان وساتئ حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یوه ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل درې کسان داسې دي چې الله رب العزت به هغوی سره د قیامت په ورځ خبرې هم نه کوي الله رب العزت به هغوی ته په نظر د رحمت هم نه ګوري او الله رب العزت به دوی د ګناهونو هم نه پاکوي او دیو لپاره به سخت عذاب وي صحابه و کرامو وویلې چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا خبره موږ واورېدله نو موږ پوښتنه وکړه چې خابو و خسرو من هم یا رسول الله دوی خو هلاک شول دوی خو تباه شول دا څوک دي ای د الله رسوله! چه د آخرت په ورځ به الله ورسره خبرېم نه کوي، الله به په نظر د رحمت هم ورته نه ګوري، الله به یې پاکویم نه او دیو لپاره به سخت عذاب وي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې په دیو کې اولینی کس مسبل دی. مسبل هغه چا ته ویل کیږي چې هغه د کبر او د غرور د وجې نه د خپل پاینڅې د خپلو بجلکو او د خپلو پړکیو نه ښکته پرېږدي په ځانګړې توګه په مانځه کې ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث دی چې الله رب العزت د مسبل مونځ نه قبلوي دا د نفس فتنه ده چې تا په کبر و غرور کې اچوي چې د کبر د وجې نه د خپل پاینڅې راښکته کړي او د خپلو بجلکو راښکته وي البته دا زموږ د ورونو دپاره نه د خویندو دپاره دویم کس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معرفي کوي هغه منان ښي منان هغه څوک دی چې چا سره څه احسان کړی وي څه نیکۍ یې کړې وي او په هغه ځای کې هغه ته د هغه یادونه کوي په هغه باندې د خپل احسان اچوي دا هم د نفس فتنه ده عمل باید د الله رضا لپاره وي هر هغه چا سره چې تا په یو مشکل کې مرسته وکړه د هغه اجر و ثواب د الله نه غواړه چا سره دی چې کومک کړی په هغه باندې خپل احسان ماچوه او دریم کس هغه دی چې هغه په خپل مال باندې د دروغو قسم خوري یو کتاب یې راوړی خپل دکان ته په لس روپۍ باندې چې کله هغه ته اخیستونکی یا مشتری راشي نو هغه ته وایي چې قسم په خدای دا کتاب ما په دولس روپۍ باندې اخیستی دی دا د نفس فتنه ده چې د مال محبت یې د دې په زړه کې واچوه تر څو چې دې ته اړ شي چې په خپل مال باندې د دروغو قسم وخوري نو دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نصیحت دی موږ ته چې تاسې د نفس له فتنو څخه ځان وساتئ هغه شی چې تاسې په فتنو کې اچوي د هغې نه تاسو اجتناب وکړئ په ځانګړې توګه دغه درې کسان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې موږ ته بیان کړل باید د هغه نه په جدي توګه باندې موږ ځانونه وساتو همدارنګه حضرت جابر بن عبدالله انصاری د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي فرمایی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ځان له ظلمه وساتئ ځکه چې ظلم د قیامت په ورځ تورې تیارې وي له بخله ځان وساتئ ځکه بخل تر تاسو وړاندې خلک هلاک کړل همدې بخل هغوی دې ته چمتو کړل چې د خلکو وینې تویې کړي او حرام شوي شیان حلال وګڼي همدارنګه حضرت جندب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې د بل عیب ښکاره کړي الله رب العزت به د ده عیب ښکاره کړي او څوک چې ریا وکړي الله به هم له ده سره هغسې معامله وکړي که د عیب ښکاره کول دي که ریا کول دي همدارنګه که بخل او که ظلم دي دا ټول د نفس فتنې دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا نصیحت کوي چې تاسو د نفس د فتنو نه ځانونه وساتئ نو که غواړئ قدرمنو اوریدونکو چې د دنیا او د آخرت ژوند هم ښایسته وي راشئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې نصیحتونو ته ډیر په خلاص غوږ باندې غوږ کیدئ تر څو چې الله رب العزت عزت د دنیا او آخرت موږ ته نصیب کړي مسافر دې په میدان کې بریالی دا مسافر دې په میدان کې بریالی دا ساحران ټول ملامت نه دنیا قدرمنو اوریدونکو بیا هم زمونږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پنځه ویشتم نصیحت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وایي چې تاسې د سورت اخلاص ډیر زیات تلاوت کوئ قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو د سورت بقرې آخري آیتونه ډیر لولئ حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ویل چا چې پوره لس وارې قل هو الله وویله نو الله رب العزت به هغه ته په جنت کې یوه ماڼۍ جوړوي چا چې لس وارې په اخلاص سره د زړه نه صورت اخلاص یعنی قل هو الله ولوستله الله رب العزت به هغه ته په جنت کې یوه ماڼۍ جوړوي عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه وفرمایل ای د الله رسوله بیا خو به نو زموږ ماڼۍ په جنت کې ډیرې زیاتې وي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله رب العزت ډیرونکی او پاک دی دا د بنده په لاس کې نه دي هغه الله درکوي او الله رب العزت څخه د هیچی کمښت نشته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله رب العزت ما ته د سورت بقرې وروستني آیتونه تر عرش لاندې خزانې څخه راکړي دي نو هغه زده کړئ او خپلو ماشومانو او میرمنو ته یې ورزده کړئ ځکه چې دا هم قرآن دی او هم لمونځ دی او هم دعا ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت دی د دې پر ځای چې د ستاسې اولادونه او ستاسې ښځې کینی شپې د خپل وخت په یو عبس شي باندې تیر کړي یا نن ورځ د سریالونو په کتلو باندې تیر کړي کینوئ هغوی هغوی ته د صورت بقرې آخري درې آیتونه ور یاد کړئ یا دوه آیتونه هغو ته یاد کړئ ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د آیتونه الله رب العزت ما ته د هغې خزانې نه راکړي چې هغه د عرش لاندې دي نو خپله یې یاد کړئ د خپلو ښځو ته یې وروښیئ او د خپلو اولادونو ته یې وروښیئ ځکه هم دا مونځ دی هم قرآن دی او هم دعا ده همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسې آیت الکرسي لولئ ځکه د آیت الکرسی د لوستونکي او د جنت ترمنځ صرف مرګ حائل دی هغه څوک چې تل لپاره د فرض مانځنه وروسته آیت الکرسی لولي چې کله مري په خپل قبر کې به د جنت نښې نښانې او برکات ویني او رسول الله فرمایي څوک چې آیت الکرسی شپې لولي الله رب العزت به هغه د شیطان نه ساتي بخاري د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه یو لوی حدیث را نقل کړی هغه فرمایی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایی چې زه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په هغه مال باندې پیردار ودرولم چې هغه د زکات مالونه و راټول شوي ول نو شپې یو سړی راغی او د دغه مالونو نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زه پې مقرر کړی وم ساتونکی د دین اغلا کوله نو هغه کس ما ونیو او دا مې ورته ویل چې زه تا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیایم هغه راته ډېرې زاری وکړې او دا یې راته ویې چې ضرورت لرم ماشومان هم لرم او ډیر مجبور یم ما پرېږده بیا به دا کار نه کوم هغه کس ما خوشې سهار رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته راغلم رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویې چې د شپې بندي دې څه ما ورته ویل ای د الله رسوله هغه د ځان او د ماشومانو اړتیاوې راته بیان کړې زما په هغه باندې زړه وسوځېده او خوشې مې کړ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راته ویلې نه هغه تا ته دروغ ویلی دي هغه به ډیر ژر بیرته راشي حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي زه په دې بابري شوم چې هغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم له وینا سره سم هرومرو بیرته راځي او د دې ځای نه به غلا کوي زه بیا دلته ویښ ولاړ وم چې بیا دغه کس راغی د شیانو په خوړلو یې شروع وکړه او د ځان سره هم ټولول چې ویسي هغه ما بیا ونیوه او دا مې ورته ویلې چې زه به دا وار رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ورولم هغه بیا راته زاریانې شروع کړې راته ویل چې ما خوشې کړه مجبور یم ماشومان هم لرم بل وار به زه نه راځم ابو هریره فرمایي چې زما بیا پې زړه وسوځېد خوشې مې کړ سهار بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلم رسول الله راته وویل ای ابو هریره د تیرې شپې بندي دې څه که ما رسول الله ته ویلې هغه د خپل ځان او ماشومانو د ضرورت یادونه وکړه زما په هغه باندې زړه وسوځېده او خوشې مې که رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویلې نه هغه تا ته دروغ ویلی دی بیا به راشي ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه په دریم وار پیره ولاړ وم چې هغه کس بیا راغی او د خوراکي توکو په وړلو باندې شروع وکړه هغه ما ونیوه او ورته مې ویلې دا ځل به دې هرومرو رسول الله ته ورولم دا دریم او وروستنی وار دی په څو وارې تا ویلې چې زه به بیا نه راځم خو ته بیا راغلې هغه کس بیا راته ویلې ابو هریره فرمایی ما خوشې کړه زه به داسې کلمې در وښیم چې د هغو په وسیله به الله رب العزت تا ته ګټه ورسوي ابو هریره فرمایی چې ما ورته ویلې هغه کومې کلمې دي هغه راته ویل کله چې ته خپلې بسترې ته ورشې نو آیت الکرسي ووایه د الله رب العزت له خوا به یو ساتونکی درته وټاکل شي تر سهاره به دې د شیطان نه وساتي شیطان به تا ته نه نږدې کیږي ابو هریره وایي چې دا سړی ما خوشې کړ سهار چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته راغلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته ویلې چې د شپې بندي دې څه شو ما ویل ای د الله رسوله هغه له خپل ګمان سره سم ما ته یو څو کلمې راوښودلې چې د هغو په ذریعه به الله رب العزت ما ته ګټه رسوي رسول الله راته ویل هغه کومې کلمې دي ما ویل چې هغه ما ته وویل کله چې ته ویده کیږئ نو ته آیت الکرسي لوله او دا یې راته وویلې چې په دې سره به الله رب العزت تا ته یو ساتونکی مقرر کړي او تر سهاره به هیڅ شیطان درته رانه شي نو رسول اکرم وفرمایل هغه تا ته رښتیا ویلي خو په خپله دروغجن دی بیا رسول الله راته ویلې ای ابو هریره آیا ته پوهیږې چې دا درې شپې له چا سره ته خبرې کوې او څوک نیسې ما ویلې نه رسول الله راته ویلې هغه شیطان و نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت هم دی چې تاسو که آیت الکرسی ولولئ الله رب العزت به تر سهاره پورې تاسو د شیطان د حملاتو نه ساتي او په حفظ و آمان کې به تاسو ژوند کوئ نو راشئ قدرمنو اورېدونکو چې ډېر په خلاصو غوږونو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نصیحتونو ته غوږ شو او وایو ورو په دې کې به زموږ د دنیا او د آخرت کامیابي وي نو قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوندم نیکمرغه ښاد بریالي او کامیابه اوسئ